قصد الشارب دا مخشي چې د کیما بیان کې څه کنه دا د لباس مطالعه کوي دا اوس چې د کیما بیان د تروري دا د لباس متعلقات دي کنه سره دا د لباس سره تعلق لري دا مثلا برته لاندول وزیر سره ول او دا نکې پر کول دانه را ترغه وشتونه کالا ول یا زیر ما پشتونه کالا ول او یا مثلا دا رنگ لګول کنه خدای دې غي زینت سره لکه مثلا دا لباس زینت سره دا رنگ دا شي نه خو دې غي زینت سره تعلق لري دا متعلقات دې غي لباس دي دا ذکر کوي قص الشارب شارب کنه دا دې غي برته ته ورشي خدا برته چې کیم دا کنه لاندول دمرا مثلا لنډول یې چې کوم ده که نه په کینچي باندې که نه چې د د ورشن سپینوله څه وي که نه دا جواز شي د تېرولي په ځای باندې که نه شه دا بهتره خبره ده او که دا مره مثلا نسې لنډوی بیا داس کې په باندې وکړې که نه بیا دغه ځای چې دا مره وال چې دغه ورشان څه ده که نه دا همدا دا سره سیر دا ورشان چې کوم ده که نه چې جواز شي او په یې بې شي په خولو کښې په چشو کښې چې نه دی نه لګي که نه شه سوچ مې نه کنه په پیرا مثلا په غا باندې په پتری باندې یا په تشی باندې صفه کول زنه خلک دې د بدعات ویلي دي خو نش په نزد کې باندې دار و دي کنه بهر حال چې کیم نه کنه بدعات نه کنه را و دي کنه سم وې دې وطن وال سری کنه دار و دي کنه دا انداله د ته عن فقاوه لا شي کنه عن فقا دې عن فقا دا یو طرف د بل طرف والی دا د ژیره خو دا برته د المان څه ده که نه دغه د ایشه سره جدا کول یې دی وال دا راودي که نه ښه اچھا جی باب قص شار دی دا باب د په بیان د لنډولې دی برته شي وکانه ابن عمر رضی الله تعالی عنه او عبد الله ابن عمر سیف یو فی شار به چې دوی چې کیم نه کنه لنډول والا کول و برتینا خپل حتی ينظر الی بیاض الجلد وابي قال حدثنا مكي بن ابراهيم عن حنزلة عن نافع قال اصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، قاله آه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله چې د کړي دو کنه دا خبره کنه شه چې من الفطرت قص الشاربه من الفطرت قص الشاربه فطرت هغه شي ته ویل شي کنه چې په باندې ټول انبیاء علیهم السلام عمل په باندې کړی وی کنه شا او ټول شریعتینا په باندې سره متفق وی کنه شا چې ټول شریعتینا په باندې سره متفق وی ټول پیغمبرونه په باندې سره متفق وی دا شایداس وګرځي لکه جبلی او طبيعي او فطری وګرځي ځکه دې ته فطرت ویل شي کنه شا دا شای لکه مثلا جبلی په انسان شي لکه چې وی کنه شا ویری کنه من الفطرته دغه سنت نه دی قص شارب لندول دی دغه برته وابي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال زوري حدثنا عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روايتن دا روایتن ته کچ وی کنه دا په حکم د مرفوع شوی کنه شاده طرف حکمی ویلش الفطره تو خمس داسی ویلی دی او یا داسی ویلی چې خمس من الفطره پنځه شین دی د سنن د انبیاء علیهم السلام نه کنه وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حنظله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطره حلق العانتين الخيال د اغويشتونه د زيرناف کنه دا نو من لون دی وشتون سدي کنه شاید غیر خيال وتقليم الاسفار او کټ کول نه کی وقص شارب لندول لبرته وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن سعيد مسوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس الختان والاستحداد استحداد معنی د حدید استعمال اول لانه معنی په دلون یو وشتونه شو قص الشارب وتقليم الاسفار ونطف الابت وکشل لترغه بارخاله سبق اول لترغه مرادی کا وکشل شاسونی وای ته خو کوزه او که مثلا په وکشلش تکلیف وي ته بیا کله وایه شي کنه شم او دا نیکی نه سدي کنه شم اې دغه چې کیم ده کنه بهر حال چې کیم ده کنه کلاول غا کټ کولی چې کیم ده کنه داستی چې دې ګوتې نه داستی په باندې لګیا شي کنه شي دې ګوتې نه وینه داستی په باندې لګیا شي داست په باندې شي کنه شي وینه یا دې نه ورسې اخري چې کیم ده کنه دا شي لوس دا غټه ګوتې سدو کنه په دې باندې خاتم په شی ولا چې کیم ده شي ګوتې یو شی په شی د وړې ګوتې نه شریک کنه شي وینه داس په باندې لوټ شي داس په لوټ شي بیا د کین کین په شی په وړا ګوته باندې ختم شي کنه صاحب د کین په شی په وړا ګوته باندې ختم کې دا سنت طریقه ده دینه کې په کټ کول شي اچھا جی وابي قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارک ویلي دي خالف المشرکین مخالفت کوي تو سه د مجوس مشرکین نه دغه دی چې مجوس مراد مجوسیونه به داس کړی چې د شیره وې کنه دا وې کله ولې او برتینه وې غوډ غوډ کې کیم نه کنه پرېش ول کنه مجوسیونه به داس کړل کنه شا رسول مبارک فرمایي چې تو سه مخالفت کوي د مشرکین سمنه د مجوس وفر اللحا تو سه چې کیم نه کنه شروزوی زیره داس په وجدې شوا په باندې اکول د پلانې شوا چې کیم نه کنه په باندې اکول کنه د درې میتی په باندې د کول کنه بهر حال په میتی نه د زیوتای وال چې کیم دی کنه دا زره خلک چې مباح دی او زره خلک چې مستحب دی کنه او په میتی نه د کام وال کنه چې په میتی نه کامه کې کنه دا غا چې کیم نه کنه حرام دی په اجماع د امت سره چې کیم نه کنه دا حرام دی لکه کلاولی چې سرنګ حرام دی دا رنګ په میتی نه کمول کنه شیف شه به یو ځای شي کیم نه کنه دې می حتا عفو ویلې کنه ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتا عفو وقالو قد مس اباءنا کنه حتا عفو دا عفو ټکه به فرانسیب شي چې غلا ده دې سمرا دو عفو کسورو ډیر شول دی کنه نه فر پر خاص سره وکثرت اموالهم ډیر شول مولینا دی یا کنه سم مولینا ډیر شول بهر حال چې نفریه ډیر سی چې کیم نه کنه شخصي قوت کې چې کیم نه کنه یو تای شو مولینا ډیر سی اې دې ته ورسی چې کیم نه کنه خدا بهر حال دې ډیرول په معنا سره وروغله دا اعفاء اللحال من چې ډیرول او شروع زول دې غزیره اچھا جی وابي قال حدثنا محمد قال احبرنا عبدة قال احبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحكوا الشواربا ریغ مبالغه کوي پاله کول د غبرته شکره شه انحکو ریغ مبالغه کوي پاله کول د غبرته شه واعف اللحا وشرزول کوي د شیره بابا یذکر فی الشیبه هغه شای چې ذکر کېدی په برې د دغه سپینولی شي کنه شم دا سپینوله کنه شم اې دې ته ورانګ ور کول شي او کدا په دغه خپل حالات باندې چې کیم نه کنه پښول شي کنه اچھا جی او دغه چې کیم نه کنه سپینولی او دغه بوډه تیب چې کیم نه کنه دغه فضیلت یاد ته بیانوي کنه وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس رضي الله تعالى عنه محمد بن سيرين ویلی دی چې مو پښتنه وکړه د هر تنس صاحب نه اخذ بن نبی صلی الله علیه وسلم ایسرانګه رنگ لگاوله د رسول مبارک په دې وشتو نشه کنه دا رنگ لگاوله کنه بیا څه شو رسول مبارک رنگ لگاوله کنه دا فقال دوول چلم یبلغ شیب الا قلیلنا نو رسیدل دای سپینولی تا مگر لش کی قادر خو سکه کنه پینزلا سیا ولا سیا وتلا سیا نینا سیا شل کام جو کنه دا امر وشتون نو غلی دی نه رانه دا سپین ولی تر سه دلا چرنګه ته ضرورت وی ده کنه شا یره به دزیر سه پینزلا نینا سوشتون یی چې کیم دا کنه سپین رو غلی وی کنه خدا خو صدا امر شای نشی کنه پینزلا سپورا سوشتون کنه نه رانه دا امر بوډه ته تر سه دلا چرنګ ته ضرورت وی لم یبلغ الشیب نه در رسیدل دا سپینولی دا الا قلیلا مگر لس کی قدر کنه وبه قال حدثنا مطلب دا چې ضرورت و نو او کله لګوله دا رنگ خو ضرورت و نو چې کیم دا کنه دا رنگ لګوله تا کنه شا لګوله دا چې کنه ورسته وروشه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد ثابت وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن اسماعيل بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة رضي الله تعالى عنها هذه حديث تكنا سوچ كي دا كنا شان دا ام سلمة رضي الله تعالى عنها چوا كنا شان ده سره ده رسول مبرک وشتون وی کنا شان رسول مبرک وشتون وی ورسره بیا وشتون خو درې سلویر وشتون یا پنځه وشتون یا لاس کې وي در سره خو دا خو ډېر معاملې شي چې ورکېږي د سړي نه که نه ورکېږي یعنې دا میشت اوس په جوبې شوه دوه درې وشتون خو یار چې په جوب شي دا مره خو یو خو ورک شي که نه شه داسې رسول مبارک سې وشتون خو یې خو دې ورکولی خطرا وه که نه شه یا دې وجه نه نېره وشتونه ټیپکای جوړ کړه او پیسې یې سي وي چې ټیپکای خو بیا نه ورکېږي که نه شه نو وې دی ټیپکای خو بیا نه ورکېږي که نه شه خو یو یو خو ورکېږي دوه دوه پنځه پنځه که نه شه وی سه یې سی وی وای بیا په ډی بی سه چې کیم نه کنه سه یې سی وی کنه دا په ډی بی سه یې سی وی هغه ډی بی ته چې مو ور کتلې دی پیسې رسول مر کوستون چې کیمی سی وی غیر سیر رنگ و کنه سه نه رنگ ور کړه دا کنه سه ضرورت یې نو خو ور کړه دا به هر سیر رنگ یو اچھا جی کسه یم عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال له عثمان ویلی دی کنه عثمان چې ارسلني اهلی ولا ظلم ولرا اهل لمو په طرف د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها بقدح من ماء پیغه یو پیولا دی به سره کنه یې بنا یو پیولار ته ډاکا کړ کنه ای پیولین ای بنا یو پیولار ته ډاکا کړل آیا مو تر وګړه چې مړ ام سلمہ ته ویرا دا ودره دا قبضه اسرائیل ثلاثه صاحب ادا پرېر دی نه من قصتنا دا من وی نه کنه من قصتنا لاس نسخه دو که من فزت نسخه دو من قصتن کنا قصه ټیپکی ته ویل شو ټیپکای ټیپکای کنا دا سوی کنا شا یو ټیپکای کنا دا ټیپکای چې جوړ کې لکه مثلا دا سره بزګی جوړه کې کنا چې مخ شوی چې کینه د مټې وي په سیلا ولا مزری له بزګی وي جوړه کې کنا دا ټیپکای دې ته قصه ویل شي ولا من قصه دې من چې دا کنا د من تعلیلیاله ویلې د واجه د هغه ټیپکی د ویشتونه نه چا ټیپکای د ویشتونه د سره وو فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم چې پیغه ټیپکی سه هغه ویشتون وی د هغه ویشتونه د رسول مبارک نه کنه شه یو زنا وی چې د فيه شعر دا چې کیم نه کنه اصل سه دا چې فيها شعر شی به ولې د قصته د ضمیر ورجدا فيها فيها پدې قصه شه پدې ټیپه کې شه شعر من شعر النبي صلی الله علیه وسلم او وشتون شاخي دی غوشتون د رسول مبارک نه دره ټیپه کای دی وشتون او خو بده شه د رسول مبارک وشتون یا بده غټي پکې شه یې وی چرنه ورک نشي او یوان اس خدی فیه دو دی فیه پا زیبونه کنه بیا فیه زمین حق قصه تا نویرا جه کیزی کنه شا قصه هم آنستا بیا دا غلی سه فیل و مقدر ور سرک شیر دی من قصه د واجه د هغه ټیپکی د وشتونه نه ليجعل فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم د متعجب جلال یې بنا دا کړو کړ چې دا ویره مې سلامت ده اتسی دې پر ورو کړل ليجعل فيه دې پر چې وچوي دو په دې د پیولاد یې به شاغه وشتون دی وشتون د رسول مبارک نه کنه د رسول مبارک وشتون چې دې تر ته ور وچوي کنه شان برکات ته پر کنه شان نو به دی اغا لسا ده یه بی محضبای غی ده یه بی لسی ده ویل سی کنا اده یه بینا ڈاک لسا ویر ولا سلو بیا ویده آویشتون پا شوال کنا بیا ویده آبی مرد شلوی مرد تا ویده پا سبب سرا شفا ملا ویده کنا ٹھیک شوا داوش اچھا جی بیا دا وشتون د رسولم برکی شي فی قصتن په دغه ټیپکی د وشتون شي او دا ټیپکای سیمره وو یا دا ډبای سیمره وو اپوز دی ویي چې وقبض اسرائیل ثلاثه سابعه ورته ونی ولې د اسرائیل لپس اسرائیل روی نه ده کنه د اسرائیل ابن یونس اې دې وی چې ورته ونی ولې چې ورته ونی ولې د اسرائیل درې ګوته درې ګوته چې کیم نه کنه دا سره ته ونی ولې چې داس کې دې بیکای وکنه شب دې سه اویشتون وکنه شب یاداز کی تی پکای و دا قصا کنا په دې ځان رسول مبارک وشتون یې شخ کړی وی کنا شان وقبض اسرائیل ثلاثه اصحاب اورته ونی ول اسرائیل درې غته کنا دا از دې بی غیر ته وسره کنا دا دې دې بی مقدار یې ته وسره جاس وری کس کړی وی کایو ٹھیک شو وبي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ابي عثمان وی چې دخلت على ام سلمة رضي الله تعالى عنها فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخزوبا چلان کړی شوی وی کنه وقال لنا ابن عيم حدثنا نصير بن ابي الاشعث بن مو ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها عرضه ام سلمة ورلیدلی وی هو اد ابن موهب تا اد عثمان تا هغه وشتون د رسول مبارک احمر سره کنه چې رسول مراکشتون څه شي سروي کنه شفیر رنگ یې ور کړل باب الخزاب دا باب د بیان د رنگ ور کولې شي کنه وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زوري عن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يسبغون یهود و نصرا دا رنگینا نه لګوي فخالفوهم توس مخالفت کې دی یهود و د نصرا وې مله توس د وشتونه ته چې کیم نه کنه رنگینا ور کوي کنه اچھا جی دا چې کیم نه کنه رنگي ور کول سدي کنه شا اې دغه چې کیم نه کنه وشتونه ته په دې سه بهر حال د تیر رنگ نه مسوا بل رنگ ور کول دا هو چې کیم نه کنه په اتفاق سره راوړي کنه دا خو راوځي که نه بله نه را رنګې ورکول که نه که شین وي که زیړ وي که تیر وي که خړ وي که نه دا خو راوځي خو دا تیر رنګ ځینې خلک دا مطلقاً یې دغه ته چې کوم ده که نه جایز ویلي دي که نه ښه مطلقاً یې دغه ته جایز ویلي دي که نه ډېر صحابه کرام یې ذکر کړي دي حسن صاحب دی حسین صاحب دی چې کوم ده که نه عبدالله بن مسعود صاحب دی سیک که نه او دیتا چې کوم ځنه خلک مطلقاً جایز ویل دي او ځنه خلک په دې څه تفصیل کړه دا چې کچېره مثلا شرعي ضرورت وکنه شرعي ضرورت هغه بیا شرعي ضرورت ته وجنه چې کوم دا کنه لکه شرعي ضرورت مثلا مجاهد ده او په دشمن باندې د روب ده چې ولې د پر دای چې کوم دا کنه تیر رنگ لګوي یا مثلا چې کوم دا کنه د شزه د خوشاله ولې د پر چې کوم دا کنه تیر رنگ لګوي کنه شاکر څه دې ته تیر رنګ خوان ور کوي نه رسو دکان ور کوي رغه پاتو دې ته جسپین زیرا یې کنه خاص چې کیم دا کنه دې ته د اکسلی دې لیدل دې پر کنه چې کیم دا کنه تیر رنګ لګوي دا لکه بیا شرعي ضرورت ته کنه دا بیا دې گنجائش ته دراودي او که دو کې په طریقه سره ور کوي سوي کنه چې اس مثلا یې سپین زیرا او اس نو ود کې او په باندې زون کسه چې ان تیر زیرا یې کنه خدا بیا دو کاش وکنه دا د کې په طریقه سره چې کیم دا کنه چې ورکوي دا بیا نه دی راو کنه شاب او چې کیم دا کنه کیم رواته شي چې تیرې رنگ لګول نه نه یې رغلی دو اما جو وزین په دوکا باندې ور حمل کوي چې دا وره تیر رنگ لګول نه دی راو چې کله مثلا په دې شي چې کیم نه کنه دوکې ور کول چې کیم نه کنه دا موجود دي بهر حال په دې شي چې کیم نه کنه دا تفصیل لا وزنه خلک چې مطلق نه دی راو وزنه خلک دا تفصیل بشکو بیا چې فکر راونه ویلي زنا مکروه تحریمي بیلي زنا مکروه تنزیهي بیلي که نه اچھا جی باب الجعد دا باب دا په بیان د هغه جعد شه دا جعد دا د وشتون یو صفت په ګړګوتی ولا کنه سر ګړګوتی ولا کنه سر او دا د رسول مبارک وشتون چې وی کنه نه چې کیم دا کنه زیات ګړګوتی وی کنه سر زیات ګړګوتی ونه بیا زیات رټ خلوص وی کنه چې بالکل لغا شوی خلوص وی کنه دا درمیانا وندې وی چې نه رټ ګور ګوتی وی او نه چې کیم ده کنه رټ خلوص وی کنه او دا رنګ رسول مبارک دا چې کیم ده کنه بیا وجود یا درمیانا وجود وو نه رټ چګو چې کیم ده کنه او نه ټیټو بلکې درمیانا وجود یو چې کیم ده کنه د رسول مبارک او دا سه خلص پینا نه و چې کیم ده کنه چې خلص پین وی ازنه رټ پین وی به مولګی وی کنه برس مرس وی کنه سایه ده غنده دا سپین جه کیم ده کنه ده سیده سا نو رسول برک بلکه سیر سپین و رسول برک وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن نو ويز يوت ولا بالقصير ونز يوت لانلو وليس بالابيض الامحك ونو چې کوم رسول مبارک سپین خلف بعثه الله وعلى راس اربعین سنتن الله زله او دلره خدای پاک په اختتام د سلوشت کولې باندې فاقام بمکه ته بیا دا چې کیم نه کنه وای شو په مکه مکرمه واسه د پیغمبرین او رسول الله سکولا یا الله سکولا سدل نه خو هغه کسر یې نه وی سب کړه درې کولی را او په مدینه ونه ورشه الله سکولا کنه یې سدل وتوفاه الله على راس 60 سنه نو فکر دلره خدای پاک په اختتام د سکته کولې باندې اصل چې درې باندې سکته کولې شله یو فتشو دا خو کسر یې نه وی کړه کنه وليس في راسه ولهيت عشرون شعرة بيضاء او نوی په سارو په زیره د شل وشتونه سپین کنه وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول ما رايت احدا احسن نظر الى لم يكس زيوت شل في حله حمراء في جوړا سراش د رسول مبارک نه رسول مبارک سرا جوړا وغوستی او تیرا سرا خو نه خو سره سره لیکي وبش يا مرا كشلا دايلي دسو كان فدنا كشلا دي مون دايلي دلا قال بعض أصحابي عن مالك أن جمته جمع دي رسول مبارك یوا جمعه دو یوا لما دو یوا افرادو کنه جمعه دې ته ویل شي چې د سنګي د امر ور دي چې په دې مټې باندې لګي او چې کیم نه کنه لما چې دې غزه او دې مټې په مان سي کنه په مان سي او فرا چې دې غزه پیسه ته چې کیم نه کنه رسېدلې وی کنه اچھا جی ان جمته جمعه زلف د رسول مبارک لا تزرب قریبا من من کبه والو ای هغه نږدې ځای دی هغه مټې دی د کنه د مټې دی د سره د نږدې ځای څه ده کنه دا وطن باندې لګېدې کنه شه اچھا جی قال ابو اسحاق سمعته يحدث غير مرتين ما حدث به قط نه دا بیان کړه په دې حدیث باندې د برا صاحب چیرې الا ضحک منګر د خنزل ورسره راي دي حديث شريف سره کنه چې د رسول مبارک بیان وکړو کنه شام قال شعبته شعره يبلغ شحمه اذنيه ويستو د رسول مبارک سره سدل ادغه چې کیمدا کنه نرمي دي غزيد دا مختلف حالتونه وی کله کله دې سره سدل کله بیا دې غزي پر سره کله کله بیا مټینه وی وال کله په مټه وی لګیدل خو بیا په مټینه لون بیا نه دي تر شوی دا سره مشابهت کنه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوران الليله عند الكعبه ار لیدلو شل موتا شپې په نزدیکی د کعبه دی یو سړی کنه یو سړی مو ولید فرایت رجلا ادم به ولیدلو مو یو سړی ګندم ګون کنه کا احسن ما انت رائن رجلا من ادم الرجال لکه کښله هغه چې ته یې لیدین که د هغې سړي د هغې ګندمګونې سړی نه که نه د هغې ګندمګونې سړی انسې چې کوم کښله سړی ته ووینې داسې یو کښله سړی چې کوم ده که نه مو ولید له لمتون چې ده چې کوم ده که نه ځل پې وې که نه دا د غېزې و د مټې په لمانځ که احسن ما ان ترا ان من اللمم لکه کښلې هغه چې ته یې لیدین که د هغې ځل پې نه که نه شم یطوف بالبیت چې طواف وکړو بیت الله شریف باندې فسالت بیا مو پښتنه وکړه رسول مبارک چې من هذا دا سیک د فقیل تول شي المسیح ابن مریم د عیسی علی السلام نه کنه و اذن انا برجل جعد قطت عشانک زم کنه ملکی شو د یو سړی سره چې هغه د زیرته ګړګوتی وشتونه ولو کنه اعور العين او یکیم ده کنه اعور العين اليمنى وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا واب بن جرير قال حدثنا ابي قتاده قال سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم آه كان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم آه رجلا كنت شيء رجلا رجلا آه، رجلا وی وشتون رسول ملک د درمیانه وی کنه شام درمیانه چې نوی چې کیم ده کنه زیوت خلوص او نوی چې کیم ده کنه زیوت ګلګوتی کنه درمیانه وي بین وزنیه وعتقه په منځ کې زید و دی زید شوی کنه له ما وا کنه شم او بی قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم زحم اليمن ورسول برك ده غټه غټه لو سه ولا کنه لم ارى بعده مثله دنا ورسې مو په مثل د نه دلی دلا کنه داسې د مضبوط لو سه ولا وکان سار نبی صلی الله علیه وسلم رجلا نو وی وشتون د رسول مبارک درمیانا لا جاز نزیوت گرگتی ولا سبت نزیوت خلوص وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم زخم الراس غټ سار ولا وده غټ غټ بشه ولا لم ارى قبله ولا بعده مثله وكان بس الكفين و ورته ورته ورغوي ور كان لنك لنا ورغوي ور وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن حني قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه او عن رجل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم زحم القدمين د غټه غټه شول حسن الوجه د کسلی محلم ارى بعده مثل وقال هشام ما من قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن القدمين و رسول برکه د هغه چې کیم نه کنه مضبوط مضبوط فیولا او د مضبوط مضبوط ورغوی ولا کنه سم مطلب دا چې د پسې ګوتې هغه غوټه غوټه وي کنه او د پسې ګوتې چې وي کنه دا غوټه غوټه وي کنه سم وقال بلال حدثنا قتاده عن انس او جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم زحم الكفين والقدمين ده غوټه غوټه لم ارى بعده شبها له نذر اذا ورث مورث دې دلم مثل دې وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه فذكروا الدجال فقال بياول چې کیمنه کنه یو قیل چې انه مکتوب بین عینیه کافرنا د دوه سترګې په لمر شوی دا دي لیکلي وي د دجال کنه چې کافرنا وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذلك عبد الله ابن عباس ویلی چې مد رسول مبارک نه دی ویلی چې د چې کیمدا کنه دا ویلی وی کنه صاحب رسول مبارک نه دا دی ویلی هو ولکنه قال لكن رسول مبارک نه دا ویلی دی چې اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم ابراهيم زين دا سره دی چې وروک سي دغه ملګری خپل زمانه موتر وک سي کنه وهر چې موسی عليه السلام د فرجل ادم او جعدنا یو چې کیمدا کنه سړی دا غنم رنگا د ګرګتی وشتونه ولا او دا ستا لکه په علا جمل احمر چې نوسی په غسره یې باندې مختومن به خلبتنم چې هغه د مار ولا چې ولا شوی چې کیمنه په هغه مضبوطه رسي سره کنه شه کانی انظر الی گویا که زلکه در کسه دته ازن حضر فی الوادی یلبی سوا چې دای کی زری په غلګار شي چې تلبیا وی لکه سوی د انداز د سدریمی کنه شه غار شي کیس کی زری کنه او تلبیا چې کیمنه کنه ویایي د انداز کې سم سره د موسی علی السلام د موسی علیه السلام دا چې کوم ده که نه ګندمګون سړی ده او ګړګوتي ویستون یې دی او لکه په سره ییز باندې چې کوم ده که نه چې دی سویر وي او هغه ته مضبوط رسۍ وي راچولې شوي وي او لکه داس په لوګاړې ته ورکې زیږي او تلبیا چې کوم ده که نه چې بیا یې داسله به غړه نه منا چې وي که نه دا د هغه موسی علیه السلام چې کوم ده که نه د هغې نقشه د هغې چې کوم ده که نه صورت یې بش کړی ده باب التلبید تلبید تلبید دې ته ویل شي کنه چې بده وشتونه باندې چې کیم نه کنه سره شي ژوله چې کیم نه کنه دا په باندې ولګوي چې د وشتون سره شاخ شي کنه شاخ د وشتون سره کنه دا چې سره شاخ شي بیا یو چې کیم نه کنه لکه مثلا کوسې کړل کنه د وشتونه دا کوسې چې زنه وکي چې کیم نه کنه خو بیا وشتون نر تلې کنه سره یې سور شي سره ګانډه شي خو یو داسې چې د ژوله یې د سرش په باندې ولګوي چې کیم ده که نه بیا دا سره ونسي سره شاخ شي که نه بیا ارتلی شي نه چې کیم ده که نه شم دا د احرام په حالات شي چې کیم ده که نه دا شي په عامې حالت یې شي رسول مبارک چې کیم ده که نه دا نیک او صحیح جوړې کړي دي او نه د سرش په باندې لګولي د ژولې په دې ویشتو او د احرام په حالات شي چې کیم ده که نه بیا رسول مبارک چې کیم ده که نه دغه سرش چې کیم ده که نه یا مثلا د ژو له ځایه په باندې لګول یو تلبیه ده رسول مبارک چې کیم نه کنه کړه ده دا د احرام په حالت چې چې کیم نه کنه دا راوړو بلکې بهتره خبره ده دا وشي ده چې دی باب تلبید وبي قال حدثنا أبو اليمان قال أهبرنا شعيب بن الزهري قال أهبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول من زفر فلیحلق من ظفر فلیحلق دا کیم سره چې کیم دا کنه چې کوسې جوړې کو د ویشتونه نه کنه شان د احرام په حالت شي د ویشتونه نه کوسې جوړې کو بیا دا سره د احرام نه زون حلو لوي زره حلق وی چې دا په حلق سره د احرام نه اوسي په قصر سره د احرام نه نه اوسي وزنه وی چې نه په قصر سره اوسي په حلق سره اوسي خو به تر دا چې حلق تکو دا رسا من زفر فلیحلق کیم سړی چې کیم ده کنه چې وشتون کو صحیح کړل په حالت د احرام شي بیا دای د سار ارخی بهتر ده ده چې دای د احرام نه زون په حلق سره چې کیم نه کنه وبس په قصر سره ده نه وبس رسول مبارک چې کیم نه کنه حلق یې کړو کنه صاحب او ولا تشبه بالتلبید ولا تشبه بالتلبید او تو سه چې کیم ده کنا زنینا ما مشابه کوي دغه تلبید سره په عام حالت یې شي کنه صاحب چې یو احرام حالت او د احرام به حالت او تلبید را و ده دا رنګ تصویر را و ده کنه صاحب خو بیا په عام حالت یې شي تو سه چې کیم ده کنا زنینا ما مشابه کوي د تلبید سره زنه مشابه کول د تلبید سره څه شي دي کوسې جوړول کنه صاحب دا کوسې چې کیم ده کنا په عام حالت یې ما جوړوي ما تلبید کیسه او ما دا مشابهت دغه تلبید سره کوي کوسې وکانه ابن عمر و عبد الله ابن عمر صاحب یقول چې ویل چې لقد رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم ملبدنا مریدل د رسول مبارک په حالت احرام شه چې دای چې کیم نه کنه تلبیب کرین کو د سار وشتون سدي په دې باندې جوړه یا سلیش شخ کړی د وشتون سره نقشن اولی وی کنه خو د احرام په حالت شه په همه حالت شه مې نه رسیدل کنه وبه قال حدثنا حبان بن موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل ملبدا ما رضي رسول الله برك نه چې دوی چې کیمنه کنه يحل تلبيه ولا ملبدا په حال کې دلته چې لای تلبید کرین کا او د وشتونه د سار کنه یا د احرام نه ولم تحلل انت من عمرتك او نه حل چې ته چې کیند د عمره خپل نه کنه ته د عمره نه زو نو بو سه او خلق د عمره نه زنینا واسل زنینا حلول کړ قال رسول برکته او چې انی لبت راسي وقلت هدي مو تلبیز کا د سار خپل او مو چې کیند کنه غروندی ولا چې د هدیه خپل ته دا منه چې مو د کیر نه هدیه وروستل دي او د کیر نه چې کیم حجی هدیه ور سره وروړي هغه چې کیند کنه بیا قرین وی هغه په عمره سره ځون نشي حلولوای کنه شا کارین یو عمره وکړو د عمره نه ورسه حج وکړو ولې به ځون حلولوي فلا احل حتى انحر ذنه حلولې چې پر چې مو نه حر نوي کړه کنه شا باب الفرق دا باب د بیان دی پیښنې شي کنه وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه رسول مبارك كان وسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناسيته بیا ولاله ولا رسول برکه ناسیا خپل کنه يهود د موافقت ته وجنه خو یو ورځ چې ثم فرق بعد بیا په شنی بیا لکړی د په خیر او مرشه په خیر سی بیا په شنی بیا لکړی د کنه د يهود موافقت کې پریشل وابي قال حدثنا ابو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم دا شی ویلي چې ګویا کې لکه زه درپسې هغې چڼ کړي هغې خوشبویي ده په پیشنۍ د رسول مبارک شي وهو محرم نو حال چې دی محرم و که نه احرام نه مخ ته دا چې کیم نه کنه خوشبویي په لګولې وه بیا چې احرام یې کله وتړ هغه اس ته پیشنۍ شي سپین سپین مشک هغه اس لیده شول که نه ښه چڼ کېدل به شي قال عبد الله عبد الله ابن رجاء ولدي في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم اغه مفرد صيغه وليدو لفظي مفارق رغلو كان جمع سيام باب الزوائب دا باب د په بیان دی دغه زلت شي کنه زلت اچھا جی وابی قال حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا الفضل ابن عمبسا قال احبرنا حسین قال احبرنا ابو بیشر حا وحدثنا قطعیبت قال حدثنا حسین انا ابی بیشر سید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال عبد الله بن عباس وی چې بیت لیلتن عند میمونه بنت الحارث رضی الله تعالی عنها تیرک لمو یو شپه پنردکی دی میمونه صاحب حالتی چا تریر دی مودو او رسول مرک پنردکی دی فی لیلہ دی پشپا لیلہ قال عبد الله ابن عباس وی چې فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل رسول مرک چک سو چرمین جو کو د شپې نه فلیک فقوم تو ان یساره عبد الله ابن عباس وی چې زکین طرف د رسول مرک ته بدو په سودا لدل قال عبد الله ابن عباس وی چې فاخذا بزعابتی یا رسول مرک نی ول وکړه په غسن یې له مو باندې فجعلني عن يمينه وګرځولو مولر شي طرف د زوند وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال اخبرنا وشيم قال اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بزعابتي او قال براسي دوا سره فکر ولي باب القضاء قضاء دې ته ویل شي کنه شا چې نه را سره ورخي خو زنه زینه پریز دې کنه په شریکه دا دي مثلا چې پکا یوستن پریز دې دا دي پریز دې کنه یا بل دې پریز دې کنه دې ته قضاء ویل شي کنه دا لکه شه دې پراندی راو سړي دې پرا دانه دی راو وابي قال حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جرير قال اخبرني عبيد الله بن حبس ان عمر بن نافع اخبر عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القضاء ينهى يكر لقضاء قال عبيد الله قلت عبيد الله ولي دي چې مو ویل د عمرو ابن نافع ته اې د عمرو ابن نافع ته مې ویل اې د عمر ابن نافع ته چې ومل قضاء نه قضاء ته صحیح ده فاشار الینا عبيد الله و دا غا دی سی وشتون و دا غا دی سی وشتون کنا پا دی دوی طرفی شو پا دی ناسیا بندی وشتون پریشوش فاشار لنا عبید الله الى ناسیته دا اشاره دوا ور رو غلا ده کنه دیو جنازه کې به حدیث غال غلا ده کنه یور پچارو اپو زیا ویلی چې فاشار الینا عبید الله دا دی بیا وی چې فاشار لنا عبید الله دا دوی سره یو مطلب ده پوه دی پر اشاره وکړه مثل عبید الله الى ناسیته نسیاخ بل ده و جنبی راسی و دی دوی طرفه ده سره خپل ده قیل له عبید الله فالجاریه والغلام جلکی وزن کای د دوی سره د غایو حکم نه قال درته چې لا ادري متنسب پتا هکذا قال دا رنګ ویلی دی د عمر ابن نافع چې السبی سبی ذکر کړه دا کرا سبی جاریه ته ویل چې غلام ته ویل چې میرا زنه ویل صحیح کنه قال عبید الله وعاودته عبید الله ویلی دی چې بیا مو رجوع کړه د عمر ابن نافع ته فقال درته چې اما القصه نه را ټول ساری چې کیم نه کنه کال کو باب تطیب المرات زوجها بیاده خوشبی لګول د شله په مړه خپل باندې په لوسیا خپل سره دار وری کنه بالکل دا اصل په شریعت کې موجود ده حضرت عائشہ پر رسول مرګ باندې خوشبی لګول یو وابي قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال قالت هر دا شویل چې طیبت نبی صلی الله علیه وسلم بيدي بيدیا مخوز به لګلو پر رسول مرګ باندې په لسیاخ په سره له حرمه په هغه وخت احرام دې دشه نبی وخت احرام دې دشه دا منو چې مثلا شیطانی اوشترو او ساری ار ورخیلو او بیا خلی طواف فزان وکړه په دې وخت ټول په باندې ختم شي خو یو څه دې تنسیب نه دې کلای کنه هغه سره سه احرامي چې کیم ده کنه پوتې وي په هغه وخت احرام دې دشه وطيبته بمنا ومخل بيلا غلو په دمن په منا شه قبل ان يفيز په مخ شه طواف فزه کړل نه کنه افرزي طواف نه وکړه نه راځي کینه شي دونه نه وشتلی ساري ارخه لو ارشه کړی وي خوشبي مو په منا شه په دمن لګولې باب الطيب في الراس ولحيه د خوشبي لګول په سارو په جیرش وبي قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق انا عبد الرحمن بن اسود عن ابي انا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم باطيب ما نجده په زیوتا خوځا او عمدا هغه خو به سره چې میر وسمین دل یا ودو سمین دل حتی اجدو و بی ستی به فیرازی حتی که چې مین دوه مو هغه چنګ د خوشبې په سار د دو په شیرا د شکنه دا وی چې کیم نه کنه مو مین دو باب الامتشات د باب دا بیان د شمن زول د وشتونش و بی قال حدثنا علم ابن ابي ياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن صالح بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رجلا اطلع من جحرنا یو سړی ور جواز شو په یو د یو سروینا په کېر د رسول مبارک شو ان رجلا اطلع یو سړی ور وکتل دغه یو سروینا په کېر د رسول مبارک شو سی په دروازه کې چیرې لوروي یا بل سره وایي رسول مبارک کېر ته چې کینه کنه ور وکتل و نبی صلی الله علیه وسلم یحق راسه بالمدر او رسول مبارک ګراول سره خپل په غشمن سره کنه شام غشمن یې دنه والا کنه شام فقال رسول مبارک فرمیل